انشائیه ده او یا جمله خبریه ده که جمله انشائیه شي نو مطلب بدای چې الله پاک انشاء د تحریم کوي نوې حرمت راولي اخبار د تحریم نه په تیره زمانه کې نه ور کوي چې په تیره زمانه کې په تاسو باندې دغه شیان حرامو او یا جمله خبریه ده لیکن مراد حکایت د حال ماضی نه ده فقط بلکې مطلب انشام ده یعنی لفظ کې خبریه ده او په معنا کې انشایه ده حرمت علیکم امهاتکم الله فرمای حرام شوی دی پتا سو باندې امهاتکم د امهاتو نه مراد اصول دي وهو مشکک اصول چې دي دا مشکک دي نو د اصول نه مراد پلار او نکه وهلم مجره او دا رنګ مور او نیا او همداسې پسې مخکې ځه نو دا ټول اصول ترینه مراد دي نو حرمت علیکم امهاتکم حرام شوی دی په تاسو باندې امهات اوس په دې اعتراض واردېږي چې د حرمت تعلق خو د ذات سره نه او دلته امهات ذات دی لہذا دلته علما تقدیر پکې لګی حرمت علیکم نکاح امهاتکم نکاح امهاتکم حرام کړی شوی د پتا سو باندې نکاح د مورګانو ستاسو سره و بناتکم د بناتکم نه فروع مراد دي فروع وهلم مجره چې تر کوم ځای پورې زی یعنی لور دا او د لور لور دا ومداسي پسیزا دا ټول الله پاک حرام کړی دي واخواتکم من الرضاعه وخالاتکم عماتکم د پلار خور ته وای وخالاتکم دا د مور خور ته وای د پلار خور ته پښتو کې تروریانی وای او د مور خور ته توړیانی وای نو دام په تاسو باندې حرام دي وبنات الاخ او حرام دي په تاسو باندې لورګانې د ورور یعنی وريري وبنات الاخت او حرام دي په تاسو باندې خورزي د خور لورګانې نو بیا نکاح ور سره نه د حرامه داسې نه ده بلکې دا تقید د پاره د تقویت د حرمت د چې حرمت پکې نورم الله پاک زیات بیان کی چې دا ستا په غیګه کې اوسېږي نو د خپل زوی په شان دی دی نو د خپل لور او د زوی په شان دا غوی سره چې نکاح حرام ده نو د دې پرکټي سره حرام ده دا رنګ الله پاک تعبیر په پرکټي باندې وکړو وربا ابکم بنات النساء په دې باندې تعبیر ونکړو په دې کې هم فائدہ تقویت د حرمت ده من نسائکم جر و مجرور متعلق تر محذوفه پورې ده حال د ربائبکم نه واقع شوه ده نو ربائبکم تاسو پرکټي هغه پرکټي کائنات من نسائکم چې تاسو د زنانو نزیږي دي وي اللاتی دخلتم بهن اغه زنان تاسو چې تاسو ور سره جما کړی وي واللمس ونظائره فی حکم الجما جما ور سره شوی وي یا لمس ور سره شوی وي یا خلوت صحیح ور سره شوی دا ټول په حکم د جما کې دي فإن لم تكونوا دخلتم بهن نو کتا سور سره جما نه وکړي د دې مرغانو سره فلا جناح علیکم نو بیا د پرکټۍ په نکاح کې پتا سو باندې ګنا نشته فقها یو قانون ذکر کوي نکاح البنات تحریم الامهات ووتی الامهات تحریم البنات نکاح البنات تحریم الامهات او امهات نسائکم د مطلق ذکر کړو نو دا نکاح البنات چې د لور سره د ورته نکاح وکړه تحریم الامهات نو مور مطلقاً حرام شو جما د لور سره شوی کني شوی صرف د نکاح د لور په وجه باندې مور حراميږي یعنی خواخې حراميږي نو امهات نساء کوم مطلق ذکر کړو خواخې مطلقه ذکر کړه دا یو نه ویل چې لور سره جما شوی کنه د شوی ځکه نکاح البنات تحریم الامهات او د مور د جانب نه بیا چې لور حراميږي نو الته به حراميږي چې مور سره جما وشي نو بیا به لور حراميږي پر کټه به حراميږي نو فقها فرمای وتی الامهات تحریم البنات هر یو بل ته حلال دی خزه او خاوند نو حلائل ابنائکم یعنی بیبیان د زامنو تاسو انګور الذی من الذین من اصلابکم هغه زامن تاسو من اصلابکم چې ملاګانو تاسو نه پیدا دي یعنی تاسو حقيقي زامن دي تاسو د ملاګانو نه پیدا دي متبنا نه دي احتراز عن المتبنا د متبنا خزه جایز ده وان تجمعوا بين الاختين یعنی وحرمت علیکم ان تجمعوا بین الاختین حرام کړی شوی د پتا سو باندې دا چې تاسو جمع راولې په مابین د دوو خورګانو کې فن نکاح دون ملک الیمینی په نکاح کې د دوو خورګانو جمع ناجایز ده او په ملک یمینی کې د دوو خورګانو جمع جایز ده بیا دو خورګانی په نکاح کې را جمع کول ناجایز دي د نسب نوی دا دو خورګانی بین الاختین من النسب او من الرضاعه رضاعی دو خورګانی وي او که نسبی دو خورګانی وي حتى لو كان له زوجتان رديعتان ورضعتهما اجنبيه فسد النکاح د یو سړی په نکاح کې دوه وړې ماشومان دي د دوو کلونو عمرونه کم دي او دې دواړو وړو ماشومانو ته یوې ښځې ته ورکړو نو دا دواړه په دې سړي باندې حرامي شو الا ما قد سلف مخکې الا ما قد سلف کې موږ دا معنا کولی شوه مګر هغه چې مړې شوي وي یوه معنا دا وه لکه مخکې آیات کې دا راغله که نه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء مپه نکاح کوئ هغه چې تاسو ستاسو پلارانو په نکاح کړي الا ما قد سلف د الا ما قد سلف دو معناګانې وي یو معنا دا چې سوا ما قد مضوا فی الجاهلیه د جاهلیت په زمانہ کې کچا د پلار د خزي یعنی د مور یا د میری سره نکاح کړي نو هغه دی اوس پری دی خو ګناه ور باندې نشته یو معنا دا و او دویم معنا دا و چې مبالغه باندې دا ور حمل کړي و الا ما قد سلف مگر که د مور او د میری سره نکاح کوي نو که مړه شوي وي بیا ورسره وکړه نو د مړې سره خو نکاح متصوره نه ده نو ګوره مبالغه هم پکې جوړه کړې وه هغه دویمه معنا دلته نه شي کولی چې وان تجمعوا بین الاختین چې تاسو جمع راولې په ما بین د اختینو کې الا ما قد سلف نو دلته به صرف د اوله معنا کوي چې الا ما مضوا قبل النهي مګر دا چې د نهي نه مخکې تاسو جمع بین الاختین کړې وه نو د هغې ګناه در باندې نشته اوس چې کله اسلام راوړو نو په دې دوو کې یو پرې دی جا د جاهلیت په زمانه کې به دوی جمع بین الاختین کوله دلته به دا معنا نه کوي چې الا ما قد سلف مگر هغه چې مړی وي وجه دا ده چې په دې کې بیا مبالغه راځي او ان الله کان غفور الرحیم په دې کې نفي د مبالغه ده بشک الله پاک چې ډېر بخون کې او مهربان دی والمحصنات من النساء نو ما به د اوخانو ملاګانی او دا جګرونه ورته وهلې وي او هغه پسې به میزان ور رسولې وي یعنی په اوخ به می سفر کړو او د اغنه به می د ول محسنات معناز د کړې وي نو امام مجاهد رحمه الله فرمایي چې د ول محسنات په معنا مشکله ده لیکن په مصنف ابن ابي شيبه کې د ابي السودان روایت ده هغه فرمایي سالت حکرمه عن هذه الايه ما د حضرت اکرمه نه د دې آیات کریمه په باره کې تپوس وکړو چې ول محسنات فقال لا ادري نو هغه ویلي چې د دې معنا ما ته نه ده معلومه خو بیا علماء په دې کې مختلف اقوال ذکر کړي دي درې قوله تقریبا اکثر مفسرین پکې را نقلي اول راجح قول پکې دا ده چې د دین مراد هغه بیبیانی دي زوات الازواج میړوخه خزي د تزوج یا میړونو یا اولیاء د دوی دا د واقع کېدلو نه په ګناه کې د دینه بچ کړي ده نو ځکه محسنات ورته وي محسنات امغه ته وي چې بچ شي وي نو دام د ګناه نه بچ شي وي ځکه میړو خي نو زوات الازواج ترې نه مراد ده نو والمحسنات من النساء محسنات یعنی میړو خي خزي من النساء دا د کائنات پورې تعلق لري کائنات من النساء چې دا میړوخي کائن دي د خزونه دا تاکید دی د پاره د عموم لکه ولا طائر یطیر بجناحیه نو تاکید د عموم راولي هر میړوخه خزه چې دا پتا باندې حرام ده الا ما ملکت ايمانکم مگر هغه میړوخي هغه جایز دي چې مالکان شوی دي ستاسو خي لاسونه یعنی میړو خدا د کافر میړو خدا او بیا د مجاهد په قبضه کې راغله نو بیا تا ته د هغې سره وتې جایزه ده نو هغه میړوخي چې مالکان شوي دي ستاسو خي لاسونه نو مراد د ملک نه عصب خاصتا بندیتوب دی چې تی بندي کی نو دا تقاضا د فسخ النکاح کوي چې نکاح فسخ شو او دی بندي کون کې مجاهد ته د دې سره وته جایز شو بل چاته نه د جایزه دا د حضرت عمر او د حضرت عثمان او د جمهور صحابه او د تابعین او د ائمه اربعه او قول دی لګ اختلاف پکشتا د امام شافعی رحمه الله په مذهب باندې سبيها مطلقا محل للنکاح مطلقاً چې یو کافره میړوخه خزه د مجاهد قبضه تراغله مطلقاً یعنی د خاون سره یو ځای د مجاهد قبضه کې راغلی وي او که خاون دی په دارالحرب کې پاتې وي او دا د مجاهد قبضه تراغله د دارالاسلام تر واسطه مطلقاً د میړه سره بندي شوی وي او کزان ته بندي شوی وي نو دا محله د پاره د نکاح ده او د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې کدا یوازې د مجاهدینو قبضه تراغله میړې په دارالحرب کې پاتې وو نو بیا د دې سره وتی د مجاهد د لپاره جایز ده او کمیړې ور سره یو ځای بندیو نو به نکاح نه ماتيږي به د مجاهد د لپاره د دې وته ناجایز ده اصل کې د اوتاس په جګړه کې مجاهدینو بنديان خزي ونیولې او دا غوي خوندان وو نو بیا صحابه او دا بد غنل چې د دوی سره جما وکي نو د پیغمبر علی السلام نه تپوس وکړو چې د دوی سره مونږ ته جما جایزه ده کنه د جایزه دا خو میړوخي دي نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو چې میړوخو سره جما نه جایزه ده الا ما ملکت ايمانکم مگر هغه میړوخي چې مالکان شوي دي خلاصونه ستاسو د هغوی نو چې ستاسو خلاصونه د هغوی مالکان شوي دي نو د هغوی سره تاسو ته جما جایزه ده اوس د اوتاس په جنگ کې چې دا کمی خزي بنديانې شوي وي د دوی سره جما جایز شو نو دوی د میړونو سره یو ځای بنديانې وي او کنه میړونه په دارالحرب کې پاتې وو نو په صحیح روایت کې دا سي راځي چې واخذت النساء لحقت الرجال بالجبال انه لما كان يوم اوتاس چې کله د اوتاس جنگ شو لحقت الرجال بالجبال سړي غرونو ته وتښتید و اخذت النساء او خزي گرفتار شوي نو مسلمانانو به ویل چې کیف نسنع ولهن ازواج اوس د دوی سره موږ څه وکړو دا خو میړو خې دي نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو چې د دې میړو خو سره تاسو ته جما جایز ده ځکه دا میړونه په دارالحرب کې پاتې شوي دي ولحقت الرجال بالجبال سړی غرونو ته تختیدلی وو پوه شو ان شاء الله په مسله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب الله دا کتاب الله دا مفعول مطلق د پاره د فعل مقدره ده كتب الله تحريم هؤلاء كتابا الله لیکل د تحریم د دغه مخکنی خزو لیکل او یا مفعول به د پاره د فعل مقدره ده چې الزمو کتاب الله د الله کتاب په ځان باندې لازم کړئ کتاب الله علیکم هغه لیکل د الله پاک چې پتا سوی کړی دي نو هغه لیکل په ځان باندې لازم کړئ واحل لكم ما وراء ذلكم او حلال دي تاسو د پاره ما سوا د دې محرمات مذکورونه د دې څلور محرمات نه ما سوا نور تاسو ته حلال دي بعض خلک دا اعتراض کوي چې د مزنی لور په دې کې ذکر نشو د مزنی لور معاذ الله د وی خزه سره چا زنا وکړه او دا غین لور پیدا شو هغه سره نکاح جایز ده کنه ده جایز او یا د مزنی د مور سره نکاح جایز ده کنه ده جایز نو وابیان د دوی سره نکاح ته جایز وای او جمهور علما د دې سره نکاح ته ناجایز وای ان تبتغوا باموالکم کې دوه شرط راغلو یو شرط پکې دا راغلو چې ان تبتغوا پدې کې د ایجاب او د قبول اشتراط ته اشاره راغله تاسو به لټول کوئ لټول په ایجاب او په قبول باندې کیږي دویم باموالکم شرط ثانی دی الله پاک فرمایي تاسو به دا لټول په مہر باندې کوئ نو باموالکم دا شرط ثانی شو چې مہر دی دریم شرط محسنین په دې حال کې چې ساتون کې شي د خپل دین په دې نکاح سره غیر مصافحین نه زنا کوون کې نو دا شرط ثالث دی یعنی چې ستا مطلب بدای چې خپل دین په دې نکاح سره محفوظ کی مطلب دې دا نه دی چې زنا وکي نو دا دریم شرط کې نهی راغله د موقت نکانا یعنی د متعینه متعه به نه کوي موقته نکاح چې شیعګان ورته صیغه وایي د موقت نکاح نه الله پاک نه وکړه نو ګوره متعه حرامه ده قطعي حرامه ده ځکه قرآن کې ذکر شو محسنین په دې لفظ باندې الله پاک ذکر کړه او څلورم شرط چې د په صورت مائده کې الله پاک ذکر کړی دی چې پټه یارانه بنئ اقلا دو شاهدان بوي غیر مصافحین د حال مؤکده ده د محسنین د پاره محسنین یعنی په داسې حال کې چې ساتون کې د خپل دین په نکاح سره نه زنا کوون مخکې ول محسنات دغه معنا مونږ کړه په زوات الازواج یعنی په میړو خو او دلته د محسنین معنا مونږ کړه چې تاسو به ساتون کې د خپل دین یې په دې نکاح سره او محسنات کله په معنا د عفایفو یعنی چې ساتون کې د خپل دین وی په نکاح سره محسنات غیر مصافحات لکه دلته ساتون کې د خپل دین په دې نکاح سره دلته محسنات په معنا د عفایف سره دي محسنین غیر مصافحین والتي احسنت فرجها الته ټول په معنا د عفت سره دي نو دې ځکه په معنا د عفت سره شو دریم کله کله محسنات په معنا د مسلمات سره راځي احسان په معنا د اسلام سره لکه فاذا احسننا یعنی فاذا اسلمنا چې کله دوی اسلام راوړو او څلورم کله په معنا د زوات الازواج سره راځي لکه د دې پنځمې سفاری په اول لفظ کې ول محسنات یعنی زوات الازواج نو دلته محسنینا په معنا د عفت سره د احسان دلته محسنین په داسې حال کې چې تاسو ساتون کې د خپل دین یې په نکاح سره غیر مصافحین نه زنا کوون کې د حال مؤکده دی ورته صفحه صب الماء د اوبو اړولو ته ویل شي خپل معنی د اوبو اړول زناکار ته ځکه مصافح وای چې ځاني د د بل غرض نه سوا د اړولو د اوبو نه دی صرف اوباړی نو د متعی کون کې مقصد هم صرف د اوبو اړول دي نو په دې کې نه د متعی نه راغله د متعه کون کې هم دغه مقصد اولاد نه مقصد او د خپل دین حفاظت هم نه مقصد صرف صوب الماء مقصدی او یا دا فرید وطن د اجورهن نه حال واقع شوه دی حال دا چې دا مہر فرض دی نو د مہر ورکول فرض دی به مہر نکاح نه د جایزه ولا جناح نو پورا مہر به ورته ورکوي چې جما دی ور سره وکړه فمستمتعتم به یعنی فمن جمعتموهن وانکحتموهن چې تاسو په نکاح کړو جما ور سره وکړه نو بیا فاتوهن ورکړي نشته د ګنا په تاسو باندې فيما اوله مسله الحط عن المهر چې بعد النکاح په مہر کې کمواله راولي دویمه مسله الابراء عن المهر چې د مہر د نکاح نه ورسته د مہر نه ابرا راولي بالکل مہر ورته معاف کی دا خزه او دریمه مسله الزیاده علی المهر چې د نکاح نه ورسته زیادت په مہر کې راولي نو دا درې وړه تاسو ته جایز دي ترابیتم به چې تاسو راضی به په دې ما باندې دا ما د دریو شیانو نه عبارت شو الحت الابراء الزیادت نو دا درې واړه په تعویل د مذکور سره چې تاسو ور باندې راضی یې نو نشته دې ګنا الله پاک فرمای فيما ترادویتم په هغه شی چې راضی شوی یې تاسو به په دې ما باندې من بعد الفریضه یعنی من بعد الشیء المقدر ورسته د مقرر شینه ورسته د مقررولو د مہر نه چې تاسو مہر مقرر کړی دی ان الله کان علیما حکیما بشک الله پاک عالم دی او د زیات حکمت والا دی ومن لم یستطع منکم طولا من پدې کې دوه احتمال دي یا شرطیه ده یا موصوله ده که موصوله شي نو دا راجحه معنا ده هغه څوک چې طاقت نه لري منکم دا حال واقع شوی د ضمیر د یستطيعنا حال دا چې دا د عدم قدرت والا ستاسو نه ده طولا یعنی غناء د طاقت د مالداري نه لري طولا مفعول به د پاره د یستطيع ده د طولا نه غنا مراده ده ايان کحنا دا د غنا طاقت نه لري ايان کحنا چې د په نکاح کې المحصنات اصلي مؤمن خزي دلته محصنات په معنا د حرایر سره دي یعنی الحرایر اصلي مؤمن خزي نو اصله مؤمنه خزه نشي په نکاح کولای ځکه داغي مہر ور سره نه پوره کیږي من فتياتكم لهغ وینځو ستاسونا المؤمنات چې مؤمن وي یعنی پردی وینځه خو چې مؤمن وي نو دا غي سره د نکاح وکي والله اعلم الله ته معلوم دی بی ایمانکم یعنی ایمان ستاسو الله ته معلوم دی ستاسو ایمان والله اعلم بإيمانكم دا جمله معترض معترضه ده سيقت ازاله للنفره عن نکاح الامه دا د دې لپاره الله پاک ذکر کړی دا چې د خلکو پزړه کې د وینځو سره د نکاح نه نفرت ده نو الله پاک فرمایي چې منات د تفاخر ایمان ده حسب او نسب نه ده نو الله ستاسو په ایمان خه خبردار ده چې ستا ایمان قوي دی که د دې وینځې ایمان قوي دی کېدای شي د وینځې ایمان ستا نه قوي وي نو د دې په نکاح کې عار مه ګڼه په نکاح یې کړه بعضکم من بعض بعض استاسی چې دی د بعض نور نه دی یعنی انتم وهن سواء فی الدین تاسو او د وینځي په دین کې یو برابر یې فلا تستنکفو عن نکاحهن نو دوی د دوی د نکاح نه عار مګنئ یعنی ټول د یو پلار چې ادم علیه السلام دی ټول د یو پلار اولاد دی فنکحوهن نو تاسو په نکاح کوي دا وینځي باذن اهلهن په اذن د ولی باندې د دې د مالک په اذن باندې په نکاح کوي نو معلومیږي دا چې دلته د خپل وینځي نکاح نه ده جایزه د پردی وینځي نکاح مراده ده ځکه د ولی اجازت پکې ضروری شو نو که خپل وینځه د مراد وې خپل وینځي د خپل وینځي په نکاح کې خود ولی اجازه ته ضرورت نشته ځکه تی په خپل ولی واتوهن یعنی اتو اهلهن ورکه اهل د دی وینځي ته اجورهن یعنی مهورهن خو الله پاک داسې ونه ویل چې آتو اهلهن دا مہر دی خزو ته منسوب کړو ځکه دا خالص حق د وینځي دی دلته چې مالک اخلي نو د یو حارس د وجې نه اخلي چې ملک یمینی دی نور دا حق د دی وینځي دی بالمعروف یعنی بما عرف شرعا من اذن المولا په معروفه طریقه ورته مہر ور کوي هغه معروفه طریقه اذن د مولا ده محسنات د حال د فاعل د اتوهن یعنی دوی ته د مہر ور کوي حال دا چې محسنات یعنی چې وی دوی عفیفی ساتل شوی له زنانه چې دوی عفیفی وي او د زنانه ساتل شوی وي غیر مصافحات چې نوی زنا کوونکی ولا متخذات اخدان او نوی نیونکی د پټی یارانو پټی پټی یاران هم نه نیولی فاذا احسننا الله پاک فرمای فاذا احسننا نو کله چې میړوخي کړې شوې دلته احسان په معنا ده زوات الازواج سره ده فاذا احسننا کله چې میړوخي کړې شوې فإن أتينا بفاحشة نو کبه دې راتللو کړو قبیح کار ته چې زنا ده فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نو بیا لازم دی په دوی باندې نیم هغه چې په محصنات باندې دی دلته محصنات په معنا د حرایر سره دی نیم هغه عذاب دی چې په حرایر باندې دی دا ما عبارت دی د حذاب نام نو حرائر ته سل دوری دي نو دې ته به 50 دوری وي ولا رجم لانه لا يمكن تنصيفه رجم په وینځ کې نشته میړوخی که غیر میړوخی ځکه داغه تنصیف نه دی ممکن نو چې د کوم عذاب تنصیف ممکن دی هغه به ورته نیمه کې چې غسل دوری دی نو دې ته به 50 دوری ورکول شي زال دا نکاح د اما او چې دا کتا ته وایم لمن دا د هغه چا د پاره ده خشیه چې ویریږي العنت د ضرر نه چې زنا ده دا ارشاد لما هو الاصلح چې د زنا نه ویریدي نو بیا د ویندې سره نکاح وکا او که د زنا نه ویریدي نو بیا د ویندې سره نکاح نه د مناسبه ځکه چې پاغي کې د ولد غلام کیدل دي وان تصبروا خير لكم که تاسو صبر وکئ من نکاح الاماء د نکاح د وینځونه نو خیر لکم دا تاسو د پاره بهتره ده اس فيه ارقاء الولد ځکه چې وینځي سره د نکاح کړي د نو د دینه چې کم بچي پیدا کیږي دا به د مولا غلامی والله غفور الرحیم الله پاک چې ډیر بخون کې او مهربان دی وتحریم ما حرم الله اراده لري چې کوم شی د الله په علم کې حلال دی هغه درته حلال کی او کوم شی چې د الله په علم کې حرام دی هغه درته حرام کی نو مفعول به باندې پوه شو یرید الله الله اراده لري د څه شی اراده لري تحلیل ما احل وتحریم ما حرم او دا اراده ولې لري شرایع د دین قوانین د دین درته بیان کی ويهديكم او د دې لپاره الله پاک اراده لري د تحلیل د ما احل او د تحریم د ما حرم يهديكم چې تاسو ته هدایت کی لار درته وخی سنن الذين من قبلكم وخی تاسو ته سنن الذين لار د اغه کسانو من قبلكم چې په خالص تاسو یعنی مناهج من تقدمکم لاره د هغه خلکو چې تاسو نه مخکیو ويتوب علیکم او د دې لپاره چې الله په تاسو توبه قبول کړي توبه په معنا د مغفرت سره دلته ذکر السبب و اراده المسبب ذکر د سبب ده او مراد ترنه مسبب ده والله علیم حکیم الله د زیات علم والا دی او د حکمت والا دی والله یرید دا تاکید د پاره د ما قبل دی په کګیدلو غټو یرید الله اراده لري الله پاک ان يخفف عنكم چې سپک کړي بار ان يخفف عنكم چې بار سپک کړي عنكم لتا سنام في التكليف في امر النساء باباحه نکاح الاماء د وینځو نکاح درته جایز کړه دا د دې لپاره چې د نکاح بار در باندې سپک شي وخلق الانسان ضعيفا او دا تخفيف ذکر اولی چې انسان پیدا دی ضعيفا طبعا في امر النساء د خزو په باب کې دی کمزور دی لا يصبر عنهن صبر ترين نه کوي نو د حرایر وسی چې نه رسیږي الله پاک تخفیف راوستو چې تاسو به وینځي په نکاح کوي ځکه مخکې الله پاک دا ذکر کړ چې لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخری تاسو د یو بل مالونه په خپل منځونو کې په باطله طریقه باندې نو مخکې د باطله طریقې ذکر دی او الا ان تكون تجاره عن تراض دا خو په باطله طریقه باندې خوراک نه دی نو استثناء منقطع ده نو الا په معنا د بل سره استثناء منقطع ده یا په معنا د لاکن سره به لاکن ان تكون تجارتا لیکن که دا مالونه د تجارتي نو به خوړې شي او بعض علما فرمایي چې دا استثناء متصله ده نو الته به تقدیر لګوي لا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل و ان کان عن تراض په باطله طریقه یې مخوره و ان کان عن تراض اگر چې په دې باطله طریقه ته پر رضا باندې خوري لکه سود کې رضا د طرفین وي عقود فاسده او په دې کې رضا د طرفین وي نو تی پر رضا خوري نو پر رضا مخره چې باطل وي خو الا ان تكون تجارتا مگر چې تجارت عن ترادوی نه به خوره غره مخکم د رضا ذکر شو رستم د رضا ذکر شو مخکم در ترضا مقدره کړه الله پاک د بل د وجلو نه تعبیر په انفس باندې وکړو د نفس په وجلو مبالغتن او دارنګ المؤمنون کالنفس الواحده ټول مسلمانان داسې دي لکه یو نفس نو د بل مسلمان وجل داسې شو لکه د خپل ځان وجل ان الله کان بكم رحیما بشک الله پاک پتا سو باندې ډیر مهربان دی نو چا چې دا دوه کاره وکړه پردی مال یې وخوړو او یې پردی کس ووژلو عدوانا عدوانا یعنی په تېرېدلو سره له حقه افراطا فی التجاوز عن الحد تېرېدلې وکړه په افراط وکړو په تیریدلو کې د حد نه د حد نه پکې واوړېدو په دې کې احتراز د قصاص نه دی او احتراز د دیت نه دی ګوره و من يفعل ذلك پردې مال دی وخړو خو د دیت په صورت کې پردې مال خړل شي ستا کس چا وجلې دی وغه تا ته دیت درکې نو دا د پردې مال دی خو تی خړې شي نو دا عدوان نه دی نو په دې عدوانن کې احتراز د دیت نه وشو درنګ احتراز د قصاص نه وشو په قصاص کې هم ته سړې وجلې شي نو زر به موږ داخل کړو ورته د د بزر ورته داخل کړو وکانه ذالک علی الله یسیرا او د دا ورته داخلول په الله پاک باندې ډیر اسانه دي ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الله پاک فرمای کچرته تاسو ځان وساتئ کبائر د کبائرنا موږ به تاسو داخل کو جنت ته داخلېدل ډېر ښه په ډېر ښه داخلولو به جنت ته داخل کو نو یا مدخلا مفعول دی مفعول ثانی او یا مفعول مطلق دی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ګوره فضائل په دوه قسم دي خدامخ کې آیات کې ان, ان تجتنبو کبائر که تاسو د کبائرو نه ځان وساتئ معتزله وایي د دې آیات نه استدلال کوي ان تجتنبو کبائر که تاسو د کبائرو نه ځان وساتئ نو ګوره معتزله داسي وایي چې مرتکب د کبیره د جنت ته نشي داخلي دي ځکه الله پاک فرمایي چې ان تجتنبو کبائر که تاسو د کبائرو نه ځان وساتئ نو نکفر عنکم سیئاتکم زب محو کم او معاف بکم تاسو ته صغائر تاسو په خبره باندې پوه شو ان تجتنبو کبائر ک تاسو د کبائر نه ځان وساتئ نو صغائر به درته معاف کم او که د کبائر نه ځان نه ساتئ نو بیا صغائر درته نه معاف کیږي دا د معتزله مسله ده چې که د کبائر نه یو سړی ځان وساتي نو صغائر ورته الله پاک معاف کوي او که د کبائر نه ځان نه ساتي نو بیا صغائر ورته الله پاک نه معاف کوي په مسله باندې پوه شو دا د معتزله او مسله ده هر کبیره چې یو انسان کړی وي نو صغیره ورته نه معاف کیږي هر کبیره چې کړی وي نو صغیره ورته نه معاف کیږي معتزله داسي وایي او اهل سنت والجماعت داسي وایي چې مرتکب د کبیره ته الله پاک صغیر معاف کوي نو معتزله اعتراض کوي چې دا آیات کریمه ظاهرا ستاسو د مسلک نه خلاف ده ګوري تاسو ته په دې آیات کې مسله ذکر کوم یو صغیر دی واړه واړه ګناهونه دي الا لمم په یو آیات کریمه کې راځي هغه آیات څنګه دی ان تجتنبوا کبائر الاسم والفواحش الا اللمم کتا سو د کبائر گناهونو نه ځان وساتئ او د فواحش نه ځان وساتئ الا اللمم مگر لمم لمم درته معاف دي نو خلاصه دا چې ګوره یو مقدمات د زنا دی او یو عین زنا ده مقدمات د زنا د سترګو نظر دی او خبرې کول دي قبله ده لمس دی دا مقدمات د زنا دي یو سړی دا مقدمات د زنا وکړو خو د زنا نه ځانو ساتلو زنا نه بچ نو چې د زنا نه بچ شو دغه مقدمات بدرته الله پاک معاف یا یو سړی مثلا د غلا په اراده باندې روان دی مسجد شریف ته دا غلا تتلل دا صغیر دی غلا ته روان دی مسجد ته چې ورسېدو الته خلک ولیدل چې په جماعت ولاړ دی او د الله عبادت کوي د د پزړه کې ویره د الله نه راغله بس د جمعات ته نه وته مونږ یو کړو توبه وستا نو ګوره دا مقدمه ورته الله پاک مفقی چې دا غلا ونه کی یو غلا کول دی یو مقدمه د غلا ده د غلا په سیتلل دی نو د دې آیات مقصد دا دی چې یو مقدمات د کبایر دي او یو عین کبیره ده چې د دې کبیرې نه بچ شوي نو دغه مقدمات د کبایرو به درته الله پاک معاف کړي نو ګوره په سلسله د زنا کې یوه زنا ده دا خو کبیره ده یو مقدمات د زنا دي نو دغه مقدمات د زنا چې کله د زنا نه دي ځان بچ کړو دا مقدمات به درته الله پاک معاف کړي په سلسله د غلا کې غلا کبیره ده کنه او یو مقدمات د غلا دي نو د دې مقدماتو د غلا نه چې ته ځان وساتې نه یو غلا ده دا کبیره ده یو مقدمات د غلا دي نو چې د غلا نه بچ شوي دا مقدمات د غلا به درته الله پاک معاف کړي پوه شوئ نو چې د زنا نه بچ شي مقدمات د زنا به درته الله معاف کړي چې د غلا نه د ځان وساتلو مقدمات د غلا به درته الله پاک معاف کړي دا رنګ هر کبیره چې د خپل مقدمات لري نو چې د دې کبیره نه بچ شي دا مقدمات به درته الله پاک معاف کړي نو د دې آیات مطلب دا دی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کچرته تاسو ځان وساتئ د هغه کبایرونه چې تاسو ترې نه منع کولې شي نو نکفر عنکم سیئاتکم نغفر ونمحو زب معاف کم او محو بکم سیئاتکم هغه صغائر د دې د کمی کبیره په سلسله کې چې کم صغائر دي دا بدر ته معاف کم صحیح شو لکه د زنا دا کبیره ده د دې په سلسله کې چې کم صغائر دي دا بدر ته الله پاک معاف کی غلا کبیره ده د دې په سلسله کې چې کوم صغیر دي مقدمات دي دا به درته الله پاک معاف کړي اوس په دې کې یو نقصان راځي په دې معنا کې هغه دا چې د دې سلسله صغیر به درته الله پاک معاف کړي د بلې سلسله به درته نه معاف کړي لکه مثلا زنا ده تا دوه قسمه صغیر کړي دي یو هغه صغیر دي چې هغه د سلسله د زنا سره تعلق لري یو هغه څه غیر دي چې هغه د سلسله د زنا سره تعلق نه لري د سلسله د غلا سره تعلق لري یا نور څه غیر دي عام څه غیر دي نو د عام څه غیر به درته الله پاک نه معاف کوي یوازې به دغه څه غیر درته معاف کوي چې دا په دې سلسله د دې کبیری کې دی او ته د دې کبیری نه بچ شوی نو د دې سلسله څه غیر به درته الله پاک معاف کوي نور څه غیر به درته نه معاف کوي نه نور څه غیر معاف کیږي هغه په بل آیات کې الله پاک ذکر کړی دی ان الحسنات یذهبن السیئات حسنات چې دي صغیر په معاف کیږي نه د نورو سلسلو صغیر الله پاک د حسنات په وجه باندې معاف کوي هغه الله پاک په بل آیات کریمه کې ذکر کړی وندخلکم او داخل بکم تاسو مدخلا کریمه په زیاده داخلي دو ډیر خکی او یا به موږ داخل کو تاسو جنت ته مدخلا کریما یعنی ادخالا کریما داخلول خو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ګوري دا آیات چې تاسو لګوي نو فضائل اول زده کوي فضائل په دوه قسم دي یو فضائل وهبیه دي او بل فضائل کسبیه دي په دې آیات کریمه کې د فضایل وهبیه او تعبیر په فضل باندې شوی دی لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فضایل وهبیه مراد دي لکه یو کس الله پاک نر پیدا کړی دی بلې خزه پیدا کړی دا بلې نر خزه پیدا کړی دی دا فضایل وهبیه دي په دې کې د انسان د کسب د لپاره دخل نشته نو دا یو فضائل وهبیه شوخه فضائل وهبیو کې د بنده د عمل دخل نشته دویم فضائل کسبیه دي د دین الله تعبیر په مم مکتسبو باندې کړی دی په دې کې د بنده د عمل دخل شته للرجال نصیب مم مکتسبو نو په دې کې فضائل کسبیه ذکر شو پوه شو باندې بیا فضائل وهبیه په دوه قسمو دي نو درې قسمه فضایل شو دا درې وړه الله پاک په دې آیات کریمه کې ذکر کړي اول فضایل وهبیه دویم فضایل کسبیه فضایل وهبیه به په دوه قسمه دي ما لا يتغير عادتا او ما يتغير عادتا اوس په دې آیات کریمه کې الله پاک دا درې وړه ذکر کړي لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض تر دې چې پر فضایل وهبیه دي بیا وللرجال للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا تر دې ځې پوری فضایل کسبیه الله پاک ذکر کړو فضایل کسبیه چې د بنده د عمل د پاره پکې دخل وی او واسال الله من فضله پدې کې فضایل وهبیه ما يتغیر عادتا چې عادتا پکې تغییر راځي لکه فقر او غنا جاه او جلال فقیری او امیری چې عادتا پکې تغییر راځي نو دغه الله پاک ذکر کړی دی نو ګوره فضایل وهبیه په دوه قسمه شو یو هغه فضایل وهبیه دي چې تغییر پکې عادتا نه راځي د هغې دعا هم ناجایزه ده چې خزه وای چې کاش کې یا الله پاک ما نر کا یا نر وای چې یا الله پاک ما خزه کا نو دا غي دعا نه ده جایزه فضایل وهبیه لا يتغیر عادتا او دویم هغه فضایل وهبیه دي يتغیر عادتا چې عادتا پکې تغییر راځي لکه فقر او غنا جاه او جلال فقيري او اميري نو پدې کې دعا به جایزه ده نو وسأل الله من فضله فضل خو فضائل وهبیو کې مستعمليږي نو دلته غ دویم قسم فضائل وهبیه مراد دي چې يتغير عادتا دي نو پاغي کې دعا وکا نو ډیر خو لګیدو دا آیت ګوره ولا تتمنوا تاسو ارمان مکوي ما فضل الله به دا اغشي چې غوره ګرځولې ده الله پاک پاغه شي سره بعضکم علی بعض بعض استاسی په بعض نورو د دین فضایل وهبیه ما لا يتغير عادتا مراد دي فضایل وهبیه خو چې لا يتغير عادتا د دې دعا هم ناجایز ده چې خزه وي چې الله پاک ما نر کا او یا نر وي چې الله پاک ما خزه کا نو دا اول قسم فضایل وهبیه اوس الله پاک فضائل کسبیه ذکر کوي للرجال نصيب مما اكتسبوا یعنی ثابت للرجال نارینه او ته ثابت ده نصيب برخه مما اكتسبوا د هغه عمل نه چې دوی کړی دا نو اکتسبو دا کسب په فضایل کسبیو کې مستعمليږي نو د ثابت ادا د سړیو د پاره د نارینو د پاره برخه مقرره ده مم مکتسبو من اجلیه ده سببیه ده په سبب د هغه عمل چې کړی دی دوی نو فضایل کسبیو کې خزه د نر نه مخکې کې دی شي نر د خزه نه مخکې کې دی شي دا فضایل کسبیه دي دا د عمل سره تعلق لري نو د چا چې څومره عملي دومره بده مخکې وي نو فضایل کسبیو کې یو د بل نه تقدیم راتلی شي نو پدې کې زنانو ته تسلی ده ام سلمہ رضی الله عنها فرمایل چې یا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو سړي جهادونه کوي مونږ نه کوو و انما لنا نصف الميراث او میراث هم زموږ نیمه ده نو الله پاک ناری نو ته په موږ فضیلت ورکړی دی نو الله پاک فرمایل چې یو خو فضایل وهبیه دي ټیک ده هغه کې تاسو اختیار لره دخل نشته دی فضایل کسبیو کې تاسو یو د بل نه مخکې کېدې شي خزه د نر نه مخکې کېدې شي نو ډیر عمل ته وکته بدنر نه مخ کې شي نو ثابت للرجال نصيب مما اكتسبوا ثابت ادا د سړیو د پاره برخه مقرره په سبب د هغه عمل چې دوی کړی دی وللنساء یعنی ثابت للنساء د زنانو د پاره دا نصيب برخه مقرره مما اكتسبنا په سبب د هغه عمل چې دوی کړی دی نو فضایل کسبیه حاصل کړي یو د بل نه پدې کې وړاندې شي دریم قسم پاتې شو فضائل وهبیه ما يتغير عادتا فضائل وهبیه دي خو عادتا پکې تغییر راځي نو د هغه دعا جایزه ده واسال الله من فضله دا فضل ففضائل وهبیه کې مستعمليږي نو د الله فضل غواړي فقیر دي مرداري غواړي اميري دي غواړي د الله نه دي سوال کوي نو د دې سوال جایز ده ما د ګنای کبیری تفصیل درته کول او غرن لک پاتې شو خو زبل ځکه چې د کبیری لفظ راغوال ته به تفصیل وکړو زمدل ته مختصر درته وایم ګنای کبیر هغه ته وای چې په قران کې ور باندې حد راغلی وي د حد ذکر پکې په قران کې راغلی وي یا په قران او حدیث کې ور باندې د لعنت الفاظ وي یا په قران او په حدیث کې د عذاب وعید ور باندې راغلی وي نو دا ټول کبایر دي او صغیره په زړورتیا او بې باکۍ سره کول دم کبیره ده صغیره ګناه کې خو په ډېرې زړورتیا او بې باکۍ سره کې امام ابن حجر مکی رحمه الله هغه کبایر څلور سوه وشپېتو ته رسولي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر موضوع په مناسب باندې ګناهونه شمیرلي دي په یو حد باندې درول نه دي پکار بس معیار دغه دی دا درې جملې معیار دی یو دا چې قران کې ور باندې د حد ذکر راغلی دویم دا چې قران او حدیث کې ور باندې د لعنت ذکر راغلی دریم دا چې قران او حدیث کې ور باندې د وعید ذکر راغلی نو بس دغه کبیره ده بخاری او مسلم کې یو څو کبایر په طریقې د تمثيل سره ذکر شوی شرک زنا د والدینو نافرمانی د دروغ او گواهی وارث ته نقصان رسول دا یو څو په بخاری شریف او د مسلم شریف په حدیث کې ذکر شوی دی یو بل حدیث کې بیا بل کبیره ذکر شوی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځو فرمایل چې تباہ او برباد شو ابو ذر غفاری رضی الله عنه تاسو کړو چې څوک تباہ او برباد شو یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړو هغه څوک تباہ او برباد شو چې تکبرن پیڅیخ کته ساتي د کبر د وجنه د خنګرو نه پیڅیخ کته ساتي او د نفقې نه وروسته به احسان اچوونکی وي بدکاره بوډا وي د دنیا د پاره بیعت کوونکی وي لکه دا د دنیا د پاره چې د خلک کوټونه اچي او په یو حدیث کې جمع بین الصلاتین ته ګنای کبیره ویل شوې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه منځونه په یو ځای کې وکړو دوه منځونه یو ځای کړو فقد اتا بابا من الكبائر د کبایرو یوې غټې دروازې ته دی ورغلو د کبایرو یوې غټې دروازې ته فقد اتا بابا من الکبایر نو دغه ګنای کبیره ته چې دا وابیان دعوت چلی جمع بین الصلاتین دته پیغمبر علی السلام ګنای کبیره ویل د په یو حدیث کې فقد اتا بابا من الکبائر د وابیانو په حال افسوس پکار دی چې ګنای کبیره ته دعوت چلی جمع بین الصلاتین ته دعوت چلی حالانکه جمع بین الصلاتین من غیر عذر دا ګنای کبیره ده پیغمبر علی السلام دې ته ګنای کبیره ویلې ده او د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې د خپل والیانو ته خطونه ولېګل چې ګوره هر منځ په خپل ټیم کې وکړي جمع بین الصلاتین نه خپل والیان منع کړ او په کوم احادیثو کې چې جمع بین الصلاتین راغلي ده دا غینه دا د وابیانو جمع بین الصلاتین نه ده مراده دا غینه جمع سوری مراده ده هر منځ په خپل ټیم کې شوی دی خو د ماسپښین مونځ مثلا خپل ټیم په اخر کې شوی دی او د مازیګر مونځ د خپل ټیم په اول کې شوی دی دې ته جمع سوری وایي نو د کبایرو درول په یو حد نشته بعض علما او عارفین د کبایرو د پاره یو بل معیار ذکر کوي وای کبایر ټول په دریو شیانو کې مندرج دي اتباع الهوا حب الدنیا او رؤیت الغیر دا درې لفظ دي په دې کې ټول کبایر را جمع دي یو ګناه ته کوي د اتباع الهوا د وجنه یا یو ګناه کوي د حب الدنیا د وجنه یا یو ګناه کوي د رؤیت الغیر د وجنه بس دا کبیره ده مثلا یو ګناه یو سړی کوي د اتباع الهوا د وجنه لا تتبع الهوا نو حقوق الوالدین دا کبیره ده خو د اتباع الهوا د وجنه کیږي قطع الرحم د خپلوي قطع کول دا کبیره ده دا د اتباع الهوا د وجنه کیږي او د حب الدنیا د وجنه ډیر کبایر دي مثلا قتل د حب الدنیا د وجنه کیږي ظلم غصب سرقه اکل مال الیتیم اکل الربا الیمین الکاذب زکات نه ورکول دا ټول له وجه د حب الدنیا نه کیږي او د رؤیت الغیر د وجه نه چې کم کبایر کیږي لکه شرک نفاق ریا دا ټول له وجه د رؤیت الغیر نه کیږي یو ذوی الفروز دی دا غوی ذکر مخ کې وشو یو حسبه دی دا غي ذکر الله پاک په دې آیات کریمه کې کوي د هر ناری نو زنانه د پاره حسبه ورسه دی مما ترک الوالدان والاقربون چې واخلي دوی خپل برخه د هغه مال نه چې پریخي وي ورته مور او پلار نو ترکیب به درته نه کوم ځکه ترکیبونه ډیر اوږده دي ولکل جعلنا موالیا نو بعضی علما وایي چې دا موالیا مفعول اول د پاره د جعل ده جعلنا او لکل دا ورته مفعول ثانی ده نو تقدیر د عبارت دا ده چې لکل انسان ذکر او انثى تنوین عوض د مضاف الیه نه کا الله پاک فرمایي جعلنا موالیا ما ګرځولي دي موالی جعل جعل مؤلف ده دو مفعول غواړي موالی مفعول اول ده او لكل مفعول ثاني ده او لكل کې تنوین عوض ده مضاف الیه نه کا چې لكل انسان او دا تقدیم د مفعول ثاني د دې لپاره کړی دی چې دفع د توهم د تعلق د جعل راولي به بعضین دون بعضین چې دا جعل د الله به بعضین دون بعضین پورې خاص نه دی نو تر دې ځې پورې جمله ختم شوه جعلنا موالی ما ګرځولې دي ورثه عصبه لكل یعنی لكل انسان من الرجال والنساء د هر انسان د پاره نارینه یو که زنانه او دا مما ترکه دا د موالی پورې تعلق ورکا موالی په معنا د وارث سره دی موالیه یعنی لكل انسان موروث جعلنا وارثا موالیه په معنا د وارثان سره دی وارثان دا وارثان دي د څه شي وارثان دي مما د هغه مال وارثان دي ترک الوالدان چې هغه پریخي دي والدانو بس دغه پکې خطر کیب دی دا یو ترکیب مې درته وکړو نو مما ترکه دا د دې تعلق د موالی پورې ورکه او موالی په معنا د وارثانو مما ترک الوالدان والاقربون د هغه مالونو نه چې پریخي دي والدان مور او پلار او خپلوانو نو ورسه عصبه شته والذین عقدت ايمانکم او هغه عقدت چې غوټه شوی دي ايمانکم قسمون استاسو په دوستۍ د دوی ګوره یو کس د بل چا په لاس باندې ایمان راوړو به دې دواړو خپل مابین کې دا عهد وکړو چې که زه مړ شم ته به زمانه میراث وړې او که ته مړ شوې زه به ستانه میراث وړم که ما جنایت وکړو زما دیت به ته ورکوې که تا جنایت وکړو ستا دیت به زه ورکوم نو که نور ورثه نه دا به یو د بل نه میراث وړی شي دلته الله پاک دغه مسله ذکر کوي والذین او هغه عقدت چې غوټه شوي دي ایمانکم قسمونه ستاسو په دوستۍ د دوی فآتوهم نصیبهم نو ورکې دوی ته برخې د دوی ان الله کان علی کل شیء شهیدا بشک الله پاک چې په هر شی باندې شهیدن خبردار دی دا چټونه ډیر خاول بده دی جواب درته وکړ ایا حرمت رضاعت در اصول و فروع از جانبین یا از جانب واحد نو ګوره شریف قای کې یو شعر ویلی دی کنه دا شعر زده که بس د رضاعت په مسله کې به بیا درته شک نه راځي از جانب شیرخوار همه خیش شون از جانب شیرده زوجانو فروع لکه مثلا پیښوري او پنجابي کې به درته مسله جوړه کم چې خپې پوش یو پیښوري ماشوم دی او د لړو پنجاب کې د یوې پنجابۍ خزې ته ورودلو نو دغه پیښوري ماشوم چې د پنجابۍ خزې ته رودلې دی از جانب شیرخوار همه خیش شون دا پیښوری ماشوم د دې پنجاپۍ خزې داسې شو لکه حقیقي زوی د دې پنجاپۍ د خزې حقیقي زوی پاغې چې څومره خلک حرام وو په دم امغومره خلک حرام شو دا ماشوم چې پیښوری او د پنجاپۍ خزې تیر او دلې ده نو د پنجاپۍ د خزې په کور کې چې د دې بل کم بچی ده پاغې چې د دې پنجاپۍ خزې څومره خپلوان حرام دي په دې پیښوري ماشوم هم د دې پنجابۍ ښځې همغومره خپلوان حرام شو صحیح شو همخ یې ششون دی ټول خپل شو و از جانب شیرده زوجانو فروع په هغې پنجابیانو د دې پیښوري ماشوم څوک حرام شو نو زوجانو یو دا ماشوم پې حرام دی یو د د ښځه پې حرامه ده او و فروع او د دوی اولادونه پې حرام دي دا درې شیان حرام دي نو پاره پنجابیانو د دې پیخوري ماشوم درې شیان حرام دي زوجان یو داو د خزا و فروع او د دوی بچي بس دغه درې حرام دي او د دې دریو نه ماسیوا د دوی نور خواوشا ټول د پردي خلک دي د دوی سره نکاح کیږي پلارې نور رونه نور خويندې مورې پلارې نیاګانی چې څومره دي هغه پردي دي لکه مخکې چې پردي اوسم پردي دي بس صرف دغه درې خپلوان شو د دې ماشوم صحیح شو یو د ماشوم بل د خزه او بل د اولادونه بس دغه د رضاعت مسله د نور به پوه شوی اوس د دې ماشوم د دې پیخوري ماشوم بل ورور دی هغه د مې پنجابۍ خزه سره نکاح کولې شي چې د دې ورور مور ده نکاح ور سره کولې شي په متحقي صب الماء مقصدي همدارنګه په نکاح د وینځي کې صب الماء مقصد دی په نکاح د وینځي کې صب الماء مقصد نه بچي په قیمت باندې آزادې دي شي سړی د وی وینځي سره نکاح وکي او د دینه بچي پیدا شي دا بچي په قیمت آزادول شي او په متعه کې دا نه راځي نو دلته د بچي تصور هم شته د وینځي په نکاح کې او د متعه په صورت کې د بچي تصور نه دی یو څو ورځې نکاح او بیا زی سره خپل شهوت پوره کی او بیا څه مسله پکې نه وي په دا بل خو بدیهي مسلې ته پوس کړی دی چې د امریکایي ښځه وینځ کېږي که نه نو چې دا نه وینځ کېږي نو څوک به وینځ شي فآتوهن اجورهن فريضه فما استمتعتم به منهن وشيغان د دین استدلال کوي د کی تاسو بیا معرف القرآن د ادریسی کاندهلوی سه وګورئ هغه کې ډیر زیات تفصیل دی د دې استدلالاتو نه ډیر زیات جواب دی ما پرې خو خو ګوره نکاح په څلورو شرطونو جایز و څلور شرطونه یوازې دا شرط پکې نه و فما استمتعتم به منهن د دینه جما مراد و هغه چې تاسو ور سره جما وکړه فاتوهن اجورهن نو بیا ورته مکمل مہر ورکړي نو یو شرط پکې دا و چې جما دې ور سره وکړه بیا پوره مہر ورته ورکړه دلته د مہر مسله الله پاک ذکر کړی دا نور څلور شرط په آیات کریمه کې متصل ذکر شو کړه په دې نور پوه نه شوم الله قوامون څه معنا حاکمان مقرر شوی دي علی النساء په زنانو باندې نو دلته درې صورت دي یو صورت دا چې سړی د حاکمی خزه دی محکومي دویم صورت دا چې خزه دی حاکمی سړی دی محکومي دریم صورت دا چې دواړه دی یو برابرۍ نو دا یو صورت دلته عقلا او شرعا دا متصور دی چې سړی د حاکمی خزه دی محکومي او د دې وجه دا ده چې سړی حاکم شي خزه محکوم شي نو په دې کې مصلحتونه دي مثلا د خزي نفقه دا په میړه شو د خزي جامه په میړه شو د خزي کور په میړه شو د خزي د بچیو تربیت په خاون باندې شو د خزه مزدوري نشي کوله نو میړه به ورته مزدوري کوي ټول کنټرولر سړی شو نو حاکم خاوند شو نو ګوره څومره تکلیف یې برداشت کړو نفقه یې برداشت کړه جامه یې برداشت کړه د کور کرایه یې برداشت کړه مزدوري برداشت کړه د بچیو تربیت یې برداشت کړو سخت کارونه په ځان باندې برداشت کړو ښځه د دې ټولو نه خلاصه کړه دا د د حاکمیت نتیجه وه دویم دا چې ښځه حاکمه شي نو چې ښځه حاکمه شي ښځه به دې کارونو ته بیا اوږه ورکوي د میړه نفقه به بیا په ښځه حالانکه ښځه نشي برداشت کولی خزه که خزه مزدوري نشي کولای ټاټکې نشي چلولای او دا رنګي د میړه جامې به بیا په خزه د کور کرایه به خزه خلاصي د میړه د بچیو تربیت به خزه کوي او دا رنګي دا سخت مزدوریانی به بیا خزه کوي په دې ګرمۍ کې حالم کې خزه د دې طاقت نه لري د دې بدن ضعیف دی نه دا حق لنم نه دی جایز او شرعا هم نه دی جایز چې خزه د حاکمي او میړه د محکومي او دریم صورت دا دی چې د دواړو په مابین کې مساواتي یو دلیل وهبی او دویم دلیل کسبی دلیل وهبی دا د تاسو ته مخکې ما ویلو چې د فد لفظ د فضل لفظ دا په فضایل وهبیو کې مستعملېږي او د کسب لفظ په فضایل کسبیو کې مستعملېږي نو ګوره فضل الله هذا دلیل وهبی للقیام دا دلیل وهبی د پاره د قیام دی وبما انفقوا دا دلیل کسبی د پاره د قیام دی دو دلیل الله پاک پیش کړم یو خدا چې فضل الله بعضهم على بعض بما کې دا با سببیه ده د قوامون پورې تعلق لري یعنی قوامون بسبب تفضیل الله ایاهم سړی حاکمان دي په خزو په سبب د تفضیل د الله پاک په دوی باندې یعنی سړی او ته الله پاک فضیلت په خزو باندې ورکړي ده وبما انفقوا دا دویم دلیل کسبی ده ما مصدریه ده یا موصوله ده او دلته دا با متعلقه ده بما تعلقت به الاولى مخکنی با د قوامون پورې متعلق و دا باب هم د قوامون پورې متعلق دی سړي حاکمان مقرر دي بما انفقو په سبب د هغه باندې انفقو چې دوی خرچه کړې ده من اموالهم من تبعیزیه ده دوی خرچه کړې دي خپل بعضی مالونه یا من ابتدایه ده من اموالهم د انفقو پورې متعلق کا چې دوی نفقه کړي دي خپل بعضی مالونه په زنانه و باندې خپل بعضی مالونه په مہر کې په نفقه کې په جامو کې خپل بعضی مالونه په دوی باندې خرچ کړي دي نو دا آیات کریمه د دې لپاره دلیل دی چې سړی حاکم دی نو حاکم محکوم ته تأدیب ورکول شي نو میړه خپل خزه ته تأدیب ورکول شي دویم حاکم محکوم منع کولی شي چې دې ځای ته ځه او هغه ځای ته مه ځه نو دارنګې خاوند خپله ښځه د کور نه د وتلو نه منع کولی شي او په محکوم باندې د حاکم اطاعت لازمي نو په ښځه باندې به د میړه اطاعت لازمي الا فی معصیت الله په معصیت د الله کې به اطاعت نه دی لازم او چې معصیت د الله پکې نه نو ښځه به د خاوند اطاعت کوي لکه محکوم چې د حاکم اطاعت کوي په حدیث کې راځي لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأه ان تسجد لبعلها کما یو کس ته امر کولای چې ته بل کس ته سجده وکا نو ما به خزه ته امر کړی وي چې خپل خاون ته سجده وکا یعنی کامل اطاعت په خزه باندې لازم دی چې د خپل خاون اطاعت وکړي دلته یو فقهي مسله ده امام شافعي رحمه الله استدلال کړی دی چې خاون خپل خزه ته نفقه نشي ورکولای نو چې نفقه نشي ورکولای دلته خزه د خاون نه طلاق د نکاح فسخه کیږي کنه فسخه کیږي د خزه او د خاون په مابین کې لکه میړه خزه ته نفقه نشي ورکولای میړه پودری دی او خزه ته نفقه نشي ورکولای نو نکاح فسخه شو که فسخه نشو امام شافعي رحمه الله فرمایي چې دا فسخه شو وجه دا ده چې په دې آیات کې الله پاک فرمایي چې سړي حاکمان مقرر دي په خزو او ولې حاکمان دي دلایل دوه دي یو خو بما فضل الله دا دلیل وهبی دی و بما انفقو دا دلیل کسبی دی نو چې که نفقه نه وه نو بیا به قوامونه نه بیا به سړي حاکمان په ښځه باندې نه او چې سړی حاکم په ښځه باندې نه شو نو خو نکاح فسخه شوه او زمونږ په مذهب باندې نه فسخه کیږي ځکه بل آیات کریمه کې الله پاک فرمایي و ان کان ذو عسره ذو عسره فنظره الی میسره که خاوند تنګ دسته و نو بیا د ښځه ورته انتظار وکړي تر مالدارۍ د خاوند پورې هغه آیات په دې باندې دلالت کوي چې نکاح نه فسخه کیږي بلکې ښځه به انتظار کوي خپل خاوند ته فالصالحات دا شروع ده فی تفصیل احوالهن د خزو د حالات او تفصیل الله پاک بیانوي فالصالحات هغه صالح خزي قانتات یعنی مطیعات لله وللازواج چې دوی خبره منون کې دي د الله پاک او د خپل میړونو د الله خبره مني او د خپل میړه خبره مني حافظات للغیب دوی حفاظت کوون کې دي للغیب د پاره د غیب د دې درې معناګانې درته ذکر کوم خه معنا اول کې درته ذکر کوم حافظات للغیب نو لام په معنا د فی سره ده او غیب په معنا د الغیبتو سره کا او العوض د مضاف الیه نه کا متعلق د حفظ محذوف کا نو څو کار به کوي څلور کار ګوره حافظات للغیب اول د حافظات د دې متعلق حذف کا یو دویم للغیب کلام په معنا د فی کا الغیب په معنا د الغیبتو کا او الف لام عوض د مضاف الیه کا نو معنا بدای حافظات فروجهن فروجهن هغه متعلق د حفظ مې درته حذف کړو حافظات فروجهن دوی ساتون کې د خپل فروج دي فی حال غیبت الازواج په حالت د غایبوالي د خپل خاوند کې چې خاوند دی نه نو بیا هم د خپل فرج حفاظت کوي پوه شو په معنی ګوره د حافظات المتعلق مې درته حذف کړو متعلق یې څه شو فروجهن حافظات فروجهن وانفسهن دوی د خپل ځان او د خپل فرج حفاظت کوي لی یعنی فی حال مقدر کا لی یعنی فی غیبی یعنی غیبتی غیبت الازواج یعنی په حالت فی حال غیبت الازواج نو دا تقدیر ور سره ولګوا يحفظن فروجهن وانفسهن فی حال غیبت الازواج دوی د خپل فرج او د خپل نفس حفاظت کوي په حالت د غایبوالي د خاون کې دا یو معنا او دویمه معنا دا ده چې لام په خپل حقیقت باندې پرې ده حافظات للغیب یعنی حافظات لواجب الغیب دوی حفاظت کوي د پاره د واجب الغیب د دې څه معنا شو حافظات لواجب الغیب واجب الغیب څه شی دی یعنی ما یجب علیهن حال الغیب چې میړی غایبی په خزه چې کم شیان واجب دي هغه ټول ادا کوي چې خاوند غایبی او په خزه چې کم شیان واجب دي هغه ټول ادا کوي صحیح دریم معنا درته ذکر کوم حافظات للغیب د غیب نه مراد اسرار الازواج دي د خزه او د خاون په مابین کې چې کوم رازونه دي د خلوت په زمانہ کې نو بعضې د لګان به ګورې قیسې د هغې کوي ښځه د نورو ښځو په منځ کې د هغې قیسې کوي او بعضې سړی مي هغه د